الله جل شانه چې ته ګډ پیغمبر نه را لګلې په ستر په وختو باندې ګډ او نه سره په ستر ګډون پیغمبر را لګلې بلکې ډیر یو شریف او عزیز او دانګي خيستا سړی خدای پیغمبر را لګلې الله رحمتو کا قال غو یا قوم زما قوم راهتی یا زما دا تبر زما دا قوم قبیله دا دې زرو دي پتا سو باندې من الله د خدای نه واتخذتموه او تاسو خو غنلې دی الله پاک غرزولې شاته مطلب دا د الله پاک دین تاسو شاته غرزولې دی د الله قانون او د الله پاک توحید شاته غرزولې دی ان رب یکر رب زما بما پاک سبحانه تاسو عمل کوی مو هیڅ راګیرون کې د علم او قدرت سره ویا قوم زما قوم ملامل کړه مقاله دي کوم په خپل زبانی زبان عمل کوم زده چې پوی بشي مې یاتي عذاب په چا باندې براشه غذاب شرمون کې دلرا ومن هو کاذب سو بدروجنی ورتقبو تاسو انتظار وکړئ زبام تاسو را انتظار کوم ولما جاء امرنا هر کله چې راغی زما فیصله د عذاب نجینا شعیب مخلاص کو شعیب علی السلام الله جنا کسان چې امن او ایمان وروړي هغه سره زما په مهرباني سره پس ونیول هغه کسان چې ظالمانو چا ونیول اسیات یو غیبی आवाज په دې باندې درې قسمه عذاب راغلي دي سخت ګرمي مسلط کړی دا او سلی مسلط کړی دی او دا یې زلزلہ مسلط کړی دی په دې قوم باندې څو عذابونه راغلي دي په یو قوم باندې درې قسم عذابونه رجفه صيحه او دانګي چې کومنه سخت ګرمي فاس بو فی داریم جاسمین کالم یغنو فیها تبو چې دی پارشینو پرې کې الله بودانی مدینه خبر شي خلکو هلاکت دی مدین ولود پر څنګه چې هلاک شوی سمودیان بل واقعا د موسی علیه السلام شپږم واقعا د تسلی لپاره څه لپاره تسلی د پاره ما مخکې تاسو ته ویلو چې هر کله د محمد رسول الله د تسلی خبره وي نو چا خبره ذکر کوي قران موسی علیه السلام ځکه مصیبتونه تکلیفونه په موسی علیه السلام باندې ډیر راغلي دي یقینا ما لګل هم سره سم زما پایتونو سره او واضح دلایل سره ښکار دلایل سره هغه معجزې سره راکی تر شو الا فرعون چاته ملي ګلو او ډیر بد دی هغه ګودر ګودر کړی شوی بدترین ګودر دی بدترین بدترین ورتلو ځای دی وبیس المدخل المدخول وبیس المدخل مدخول ابن جوزی وای بدترین ځای د ننوتلو دی بد کړی شوی ځای دی او په پسې کړی شو په دنیا کې املانه تو پر ورځ قیامت کې املانه وي بی سرفت المرفود او ډیر بد دی هغه ورکړه ورکړی شوی الاتیه المعطا دا بد دی ذالک من انباء القرى دا خبرې دې کلو نقص عليك بیانو دا پتا باندې مینا داونه بعض قائمون ولا دی آباد دی وحسید او بعض سری اے دې سنابود اوري بلی شوی او دل دل کړی شوی دی او ما ظلم نه موږ ظلم نه کړی پریو باندې والا کین ظلم لیکن دوی ظلم کړی خپل ځان باندې پخپل فما اغنت عنهم الہاتهم دا فنت جون الہاتهم د خدایانو نیول د الله دغه شان د سخت وینو ویا ظالمتونو دا کلی ظالمی ان اخذه علیم شدید یقینا نیول د الله ډیر سخت دی دردناک علیم دردناک شدید سخت ان فی ذلک الایا یقینا دا په دې کې نه نشانه د لمن هغه چا د پاجيري عذاب د آخرت نه ذالک دا یوم دا سورز دا مجموع له الناس جمع کړي شوی به د غورځي لپاره خلق وذالک دا غورز د یوم د غورز مشهود چې دې کې به خلق حاضریږي حاضر کړی شوی ومان واخرون نرس کو دل را الا لاجل ما دون مغد یو نیټه د پاج شمارل نیټه را یوم د سورج یا تراش دا ورځ لا تکلم خبرې بنشي کولې یو نفس مگر د الله په اجازه سره فمنهم شقی و سعید بعض جرما بدبخت او بعض بنی بخت ای پسا کسان جو بدبخت دی فمن نار جو بور کی وی لهم جو با جو پر فی ابری ور کی زفیر وشهيق هغه ټواز د خرو وشهيق هغه سلګي د خرو په شان تا زفیر هغه اول आवाज دی او شهیق غرستنه دی زفیر د خرو اناره شهیق د کچرو خالدین فی همیشه به په دې کې ماده مدي سماوات ترڅو پر جمع شوی اسمانونه او د زمکه د آخرت هغه بر وخت د آخرت الا ماشاء ربک نشي الا ماشاء ربک او یا الا ماشاء ربک مگر هغه سره کې د خدای خوخوا د الله خوخه د دې چې کوم دوزخ نه د ننوتل نه مخکې مخکې حالات دي کنه نو دقه بعد جو هغه د आवाज دغه باندې چې کله ننوتل قدر د بیا باوا شروع شي زفیر او مشهیق ان ربک یقینا رب ستا فعال کون کړي هر کار لرا چې څه اراده وي د الله پاک فزا کسان چې نیک بخت کړي شوی دي توحید او سنت سره عمل صالح سره دا په جنت کې وي همیشه به پدېږي تر څو پر چې بر وخت د جنت وي اسمان او زمکه د جنت د اسمان او زمکه ډېر په ذکر کوي چې دا غو عقیده دا چې د اسمان او زمکه به همیشه هم دغه شی وي الله چې دغه شی به تاسو همیشه هم دغه شی وي کنه یا جنت کی اسمان از مکه یا د دوزخ اسمان از مکه او یا نور چې دی او متبدلات غیر الارض او سماوات مدیات بیا بینه مثلا الا ماشاء ربک مگر هغه صورت کې چې د الله خو خو د الله خو خدا ده چې جنتی به جنت نه راوځي اته دا ورکړه د غیر مجنون نه قطع کیدونکې ختمیدونکې نه دی د جنت میوي د جنت خوشحالي ختمیدونکې نه دی غیر مجزوز غیر مقتول فلا تبمکی گا فی مریتیم پشکی مما دا غسنا چې یا بدو اولای بندگی کوي او عبادت کوي دا خلک څه معنا په دې کې شب مکو چې دا ګور باطل جو گمراهی ده ما یا بدون الا کما یا بدو جو بندگی نه کوي مگر پښان دا چې بندگی کوله د جو پلارانو نیکونو مخکي و ان منګل مو فوم پر پر ور ګجور لرا نصیب هم برخه د جو عذاب نه یا برخه د جو چې کوم نه دسنه رزق نه په دنیا کې یا د عذاب نه یا مقدار خیر او شر غیر منقوص کم بنی دنیا کې ورا بوله پر پر ور کوم زه یا عذاب چې کله راشي عذاب به پر نه کمی دن کې وایي ولقد اتینا موسی الكتاب یقینا ما ور کړو موسی سم د کتاب فاختلف فی پاک او اختلاف وکړي شو چا اختلاف وکړو ما وکنو ولولا کلمه سبقت من ربک کنه وی فیصله تر شوی مخکې نه د الله طرف نه لقضیا بینهم فیصله بشوی د دوی په منځ کې پرځاب راتلو سره و انهم لفی شک منه مریب یقینا داخل کوزم په شک کې د غزاب نه مریب په ډیر شک کې و ان کل لما لا یوفی انهم یقینا ټول خلق لرا کله چې الله پورته کی لما بریسو ا لما بریسو لما پر معمول مقدر دی مدارک وي کله چې پورته کړی شي پرز قیامت کې میدان محشر کې لا یوفینهم خامخه به پورا پورا ورکی رب کرب ستا اعمالهم جزاء د عمل دیو اعمال او منصره د جو د عمل سزا به پورا پورا ورکی ای جزاء اعمالهم انه یقنا الله په بما پاغسی عمل چې جو عمل کوي خبردار دی بیا غو مسله ده ترغیب فی تبلیغ ده فاستقیم کما امرتا مضبوط شو کلک شه څنګه چې ما ته تا امر کړی دا ومن هغه خلک یو مضبوط شي چې تاب ما کم سلمانان دي د تا سره ولا تتغو زیاته مکوي هغه شپه غسوله په مایده کې باندې شو کنو د تبلیغ شپږ اصول او هغه اصول محمد نظر کې لري ولا تتغو جاتیه مکوي انه یقدن الله په بما پغس استعمال تاسو عمل کوي بصیر لیدونکي چا پیغمبر اسلام نه تپوزو کو پیغمبر اسلام کې رس کړی شو یا رسول الله شپتا وته اوس پنګیر شي سپنګیر شي نو پیغمبر اسلام یې شی یبت یهودو ما خواتها دو سورته هود وقلت له ولا غیر احتشام لقد اخطأت فيما قلت بل غم بلکې سره غم د وجنه سره بډا کیږي نو ذکر پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې شیبت یهود او اخواته فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا ترکنو الى الذين ظلموا مما الکیږي تاسو مما ګری کیږي اے لا ترکنو لا تميلو ایا لا تر کنو لا تر زو بیا مالیم یو ظالم چې دین او عمل کینو په عمل باندې مخ خوشاليګا او د یو ظالم مرسته مکمل کړي کیګا ما لا تر کنو لا تر حقو بالمشرکین مشرکان بکری تمزا مشرکان وطن تمزا وې زه هجرت کوم چې ته هجرت کوي مسلمانانو زې نزي وې زه امریکای ته زما کوم زې ته زما امریکای ته زما ولا تر کنو ممایل کیږي ظالمانو طرف ته فتمسکم النار اداري مداهنت مکوا د ظالمانو سره څه کوا مداینه د ظالم سره یو سړی ناروا کار کوي او تو سکینی او ناس یو سر خوځي الکه ولی دا کوي ولی دا کوي چې ګوره چې کوم نه دا بکونو د شي چاره نشته نو څوک څوک څوک بس کینو ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من ستاس پر من دون لا غير الله فقنا من اولياء دوستان بیا به تاسو هیڅ کله امدادونه شي امام اوزعی رحمت الله علیه وی امام اوزعی ما من شین ابغض الى الله من عالم يزور عاملا بدترین سړی خدای پنځ نه دی بل شي نشته ما سوا د عالم نه چې د عامل ملاقات لري کوم عالم چې د عامل ملاقات لږي کوم عالم چې د پولیټیکل ملاقات لږي کوم عالم چې لکه د تحصیلدار ملاقات لږي د ډپټي ملاقات لږي د دنیا د لالچ د پاره نه پنیاد د دعوت نو د الله په نږدې نه مبغوز بل نشتا ولی الله الا ترکنو ما تاویدا ما مایل کیږي الا الذين ظلموا او تر شپور ورځ دفتر کې ناشتي فتمسکم النار حق موږ پوه شو قرآن خو له یو سړی راغلی و خدای دې وبخي الله دې وبخي ته صبر وکړه هغه ورته پیرل کڅ کسو کې هغه غریب هغه شو بنوري سیبو یوسف بنوری خدای دې وبخښي هغه مړ دی او چترالی صاحب هغه مړ دی خدای دې هغه وبخښي دا دوه کسان ورغلیو او شیخ قران اخري مرز وفات شو او دا غیر عادت لورغلیو د یوسف بنوری صاحب نه تاسو کړو چې الکه څه کاروبار څه دی ځامن می خارج ته تری عربستان ته ماغه زینه ګټه مټه کوي او فروټ خو مزيدي ناغور تول چې چرته دی او پټل بوک شاپ کړل چې پورټل بوک رشید بوک کنه دې ته وشي القرآن څه ویلې پورټل بوک ویلې او پورټل بوک نو دا به چاپ کړي وې زما سه به وې زما یو شاګرد راغوي غریبي ما په څنګه وې غریبي ما نو ما یو پټا پټل بوک چاپ کا کنه ناغه پتل یو دغه شان یو مدرسه کې جوړ کړي بس ما سه و چندې را ټولولې نو یو دوه کاله پس راغې چشمه په سترګو یې خېږي او ما سه و قراقل په سر کړي شوغا غوسره کنا نو چتوالی شه خو په دغه هيئت کې وې ناسو دغه شانتي بیرنی دغه شل نو بس نو ما ما ته چې جیزو خو پلان کې يم کنا ما ووم نه پیژاند وای شیخ قران دا خبره چې وته وکړه نورو چترالی سه مخ راواړو ویسه با د هر قاعده کلیه لپاره څه مستثنیاتی در قاعده کلیه لپاره نو هر محتمی مرام خور خو نه کنا او خامخا څه مستثنیات خو یې کنا نو بنوری سے بتویل وی چې سه به د هر چا د پر مستثنیان مونږ لیدلی خود دې قاعده کلیه مستثنیان مونږ نه لیدل چې کل محتمی من حرام خور هر محتمی څه شری حرام خور دې د دې قاعده کلیه مونږه ولا ترکنو الى الذين ظلموا فتمسكم النار ظالم سلام کې نه پاتې ما اسنه چې په جهنم کې وسره ملګری شي فتمسكم النار ور بد تورسیږي ور فتمسكم النار الله اکبر هغه عالم د پاره نه کنه هغه د اسلامي حکومت د پاره او رفاض ضرورت ده نه چې نه ظالم د پاره او دا هم یو حدیث راغلی روح المانی وی من دعا لظالم بالبقاء فقد احب ان يوصل الله في ارضه نو کله یو سړی لاړ شي پولیټیکل ته دعا کوي الله دې ژوندې لرا زمنګ پاره الله دې ژوندې لرا نو تا دا وغوښته دا دې خوخ کچ دې زې کې چې کوم د ګناه کارونه کیږي کنه الله دې دا همیشه لري الله دا الله دې دا همیشه لري نو دا خو د خدای په غضب کې ککړ نشو دغه سړی فتمسکم النار دوزخ له بلار شي هغه سم مملګری کیږي و مالکم نشته تاسو بارا من دون الله غیر د الله نه من اولیاء هیڅ دوستان بیا به تاسو رحم دالو نه کړی شي منځونه کوي واقعي صلات ته طرفې نهار منځ کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم اول طرف او آخر طرف د ورځي وزلفا من الليل او څه حصہ د شپې اوما نو اول سار ما خام یا سر او مدیګر او وزلفا من الليل دا چې کوم دنو څه حصہ د شپې ان الحسنات یذبن السیئات او یقینا خکارونه دا ختمي بدل را ذالک دا چې دنو ذکر علی ذاکرین پندو نشد دې د پاره د پند خستونکو واصبر صبرک فإن الله کنا الله په الله یو نه بربادي اجر المسنن چې د نیکانو بندګانو ګناي صغیره په حسنات سره څګيږي معاف کیږي لکه عامر ابن ازیه انصاری رضی الله عنه چې یو ناشایسته کار کړو نو پاغه باندې بیا چې راغی یا رسول الله په ما باندې خدای حد جاری کاغوي ولی وې دغه کار می کړی دی چې د پردې زنانه سکوندلې و هغه وې چې لکینا چې کینا ست منځو اخراغه چې منځو بیا و یا رسول الله دغه استقامت چې کوم دی ذالک دا قران چې کوم دی دا موس کول چې کوم دی او دا رنګ د دې طغیان او د ظلم نه منع کول چې کوم دی یا ترک رکون الی ظالم دا ټول پند او عبرت دی لپاره د ذاکرینو واصبر صبر وکا فإن الله يكنن الله په نبر باندې اجر د نیکانو بندګانو فلولا کان من القرون من قبلكم ولنشلغه پیړو خلق سره نمشي ولو بقیه جن خاوند پات کېدلو څمړه چې کوم خلک پات دي چې کوم علما دي یا کوم عزاداران دي هغه د فساد نه منع کول ولې نظم کوي چې خلک ینهون عن الفساد ولې منع نکړل د خلک د فساد نه که ورزینو فساد نه منع کوي کنه الا قليلا مگر لک کسانا هغه خلکو چې هغه حق پرستو ممن دا چانه چانجې نامه خلاص کړیو مینم د دیونه وتبع الذين ظلموا او تابعداري کړې دي ظالمانو د چا تابعداري کړې ده ما اترفو فی د هغه سيزونو چې مالدار کړې شو دی پاو کې معنی دا اکثر خلک د سرمایدارو تابعدار شول اکثر خلک د فیوډالانو تابعدار شول او د حق پرسو تابعداري ډېر لږ کسانو کړې ده وی الله وی ما اترفو فی وکانو مجرمین او د تسلمه ګناګار نو مقصد دلته هم زجر شو چې چا چې حق نه دی بیان کړي خلق د فساد نه چې نه دی منع کړي هغه باندې د عذاب راځي عذاب هغه باندې لا يتناهون عن منکر فعلوه لبیسا ما يفعلون نه تبا کوي اسکلا الله اکبر ولو شاء ربک کله خدای خو خوي نو لجال الناس غزولې به دا ټول خلق امته واحده وړله ولا يزالون مختلفين همیشه به دغه سي مختلفي پری دوا الا من رحم ربک مگر هغه څوک چې الله رحم کړي په و باندې الا من رحم ربک مگر هغه خلق اختلافي مضمون نه بچوي چې الله په پاغو باندې رحم کړي وي ولذالک اے دقه د پاره ولی ذالکا هم د دغه لپاره نو دا چا یعنی دا دنیا کې چې کوم دا نظام چلیږي هم د دغه نظام لپاره ما دا خلق پیدا کړی دي ایلا ما هم علی الی شقای و سعاده او الی الاختلاف او یرجو الی رحمتی د دغه رحمت لپاره ما خلق پیدا کړی او خو چا د رحمت زی خطا کوم طرف ته لاړ عذاب تلاړ غنی ما پیدا کړو عبادت لپاره او عبادت چې وکړو رحمت جنت ته بځی کنه بځی ها اوس ګوره الا من رحمه اختلاف علماء حق پرسو کړي کنه یې کړي اختلاف چا کړي هغه لام د تعلیل او د لام عاقبت ته او کنه جدا جدا دي جهاد بدل له مولوی صاحب جدا ابل ما معنا دلته وکړه کنه ستاد دغه مطابق ولذالک ټول مخلوق ما پیدا کړی عبادت د پاره عبادت چې کومنو دا سبب د رحمت دی ولذالک هم دغه رحمت د پاره ما پیدا کړی خو خلکو سره خطا کړه وشي بل طرف تلاړل بل طرف تلاړل الله وي وتمن یا الله د عاقبت ته انجام دار وته چې انجام دار وته چې کوم دینو اختلاف پیدا ک اوس اختلاف دوه قسم دی یو ته اختلاف مضمون وي بل ته اختلاف څه وي اختلاف محمود وای پوښی ولا لا تسم بهم الله جميعا ولا تفرقوا چې ما تاسو ویلو اختلاف د امت مرحومه د رحمت د خلقو لپاره اختلاف د علماء سره اختلاف د علماء سره رحمت ته اختلاف د علماء سره یار رحمت دی او اختلاف د دې غلط خلکو د عذاب دی نو زګه دلته کې الا من رحما دا مختلف کېدل چې کوم مضمون دی دینه مستثنا کړ څوک مستثنا کړ امت مرحومه دا چې مستثنا کړ نو د صحابه کرام اختلاف پرې کې داخل نه لري د ائمه مجتهدین اختلاف پرې کې داخل نه لري او بعض مسلمانانو چې کوم اختلافي د اسلامي چې حدود دننه چوکاټ کې نو دا څه مضمون نه دی وکلن نقصو دا ټول بیان علیک پتا باندې من بای رسول واکړه د پیغمبرانو نه دا څه لپاره ما دې د پاج نو سب دې دوی خو دا کا کله کوبري سره ستاسو نه ستاسو زړه مضبوطولو د پاره زدا واقعات بیانوم چې کلک شه ګور کلک شه کلک شه فاستقم کما امرتا وجا کتا تراغلی د فیاضی په دې دنیا کې ایا په دې قصو کې ایا په دې صورت کې یا په دې آیات کې څه شي راغله الحق حق او موعظه و ذکر للمؤمنین او ذکر د ټول مؤمنانو لپاره وقل والی لجنا کسانو په جلای من ایمان نروړي يرملو علی مکان جکم عملو گئی تاسو په خپل طریقه په خپل زیبانی په خپل قدرت سره زبا مکم وان تجرو تاسو انتظار وګئ زما انتظار کوم ولله غیب السماوات والارض خاص د الله په اختیار کې د غیب د اسمانونو د زمکي دین مخکې سورۃ هود او هغه پسې سورۃ یوسف رب د مخکې سورۃ سره دا مخکې په اختتام د سورۃ کې دا خبره کړې وو ولله غیب السماوات والارض اختیار ټول الله په اختیار کې دی غیبونه د اسمانونو او د زمکي آخري د کار انجام الله ته واپس کی هر کله چې خبره دا شي دنو فعبده بندگی به دی والله کې وتوکل علیه ځان او خدای سپاري او ما ربک بغافل عما تعملون په دې باندې تفریح د سورته یوسف چې الله جل شانه عالم الغیب دی عالم بكل شيء صرف یو الله دی یعقوب علیه السلام سره د دې دومره لوی هستی نه چې الله جل شانه ته ډیر محبوب بندو په هغه زمانہ کې د یعقوب علیه السلام نه اکرم یا عزتمن بل څوک نه هغه په غیبونه پویدا خپل په ځای باندې چې څه مصیبت پیښ شو هغه نه خبر نه دویم دا خبره په صورت کې ده چې متصرف صرف یو الله دی واکداری بل څوک نشي کولای یعقوب علیه السلام په خپل ځان باندې مالک نشو یعقوب علیه السلام مالک نه وو ادارنګ اسحاق او ابراهيم عليه السلام ته او چې نه کړي ځکه چې دا غوږی کو نه دي کنه پکار دا او چې خپل نکره مدد کړي وي هغه نکونو توازن نه دي کړي ادارنګ په دې کې د محمد رسول الله صداقت هم بیانېږي ایمان سوسی احکام نه چې سړی انکار کوي نو سي مسلمان دي تر کافي دي جنت نشته نجات نشته دا څه ګړې وایي ها دا وشو وکیل وي خاصه دې صورت چې نشتا دا جدا مسله شو بهر صورت والقمر رایتهم لی ساجدین مسله ما دې پوری کولا چې لکه رویا کې یو شیطانی خوب دی اسی مسلمان خپل کولو لپاره دی سړی ورخطا کول پر یو خوب تخکاره کې چې د شو شو صاحب پلان مو شو صاحب جنو مور مړ شو بر نه جنو غرق شو مو وکی د شو شو دې ته وایي ته تخیلات شیطانیه شیطانی خوبونه یو مسله دویم رحمانی خوبونه دي چې د الله د طرف نه چې کوم خوبي حدیث کې راځي چې الرؤیا جزء من 46 جزء من النبوت خو دا شپږ څلوختم جزء د نبوت دی خخو لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره او دغه بشرا ده چې مسلمان سړي ته الله پاک په دنیا کې په دې خوبونو کې خوشحالي ولور کوي کله جنت چکر کې وای کله د دوزخ تماشې لپاره ورولې چې دغه عبد الله بن عمر رضی الله عنه خوب لید نو چې کوم دینو روان کړي دوه خلکو ملائکه را روان کړي چې لاړو لاړو لاړو چې دوزخ ته چور شي دوزوار خطا شوم وای سخت ویریدم اواز وشي عبد الله بن عمر دا زید نه دی ګرځه دې زنه دا استاد دې نه دی توشه ها نه دیګا ناغه زنه راو ګرځول مو وي چې سارا پاسې د ما نو دې اړې دلې مو وي حضرت حفصه رضی الله عنها زما خور ته خوب بیان کړ هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بیان کړو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې نیم عبد الله عبد الله ډیر ښه سړی دی او کاش کې د شپې تهجد کولای لو کان یصلی باللیل کاش کې د شپې تهجد کوی نو پس داغه نه دا دوزخ را تعالی په زګو خو د ورخطا کړم چې تشبیه خو کې سره پوری خو پس غن کله کله تهجد مو کا خسړیو نو داغه نه پس په خپل ژوندۍ کې د عبد الله بن عمر سره نه تهجد نه دی قضا شوی حتی دا چې په سفر کې وام تهجد کول خو نور سنت به نه کول راوته خو تهجد باندې پر هوښ کړه په سفر کې رواتب بنه کول خدا تهجد بنه پرې هوسته دغه خوب دی کله کله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي سار منځ پسې ملګرو ته چې تاسو چا خو خو نه جلدلې نو چا به چې خوب ولید لیدلې بو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دغه تعبیر بیا کوو او کنه بولی دلې وای مال دې تاسو ما خو ته وښین خپل خوب به بیانو تفصیلی هغه خوبونه بیا پیغمبر سم بیان کړی دي دا شپږ څل وختم جز د نبوت ولې دي ځکه محمد رسول الله د نبوت نه تقریبا شپږ میاشتې مخکې شپږ میاشتې مخکې مسلسل خوبونه بلیدل نو د محمد رسول الله د نبوت څو کال دي درش کال په درش کالو کې لکه دا شپږ میاشتې دا اوسه دغه کال چې نیم کې کنه نو دا تقریبا شپږ څلوېښت کال نه جوړیږي څه او شپږ میاشتې د خوبونو نو په دې وجه باندې جزء من 46 جزء من النبوتی او نور پیغمبري ختمه ده خو الا المبشرات مبشرات پاتې دي د مسلمانانو د پاره د خ خلکو د پاره په خوب کې الله جل شان دا زیره ول ور کوي خوب طریقې سره تسلی ور کوي په خوب سره خوشحالي نو دغه ته رحماني خوب وي او چا چې دا لیدلی نو هغه بیا چې کوم نه خره په حدیث کې دام راځي چې خوب دی ولید خوب الرؤيا على ريز طائر د مرغانو په خپو تړلې په هوا هوا دی تر څو پورې چې هغه چاته بیان کړي نه کنا او تعبیر نه شوی نو هغه نو واقع کیږي نو کله چې ته چاته بیان کی تعبیر وشي وقعت هغه بیا واقع شي ولا تحدث دا خپل خو م بیانوا مگر هغه چاته بیانوا چې او حبیبن او لبیبا یا حبیبی یا ډیر خيار وی او ناسوح یا ناشح خیر خوای کون کی وی چې نه ناب ته م بیانوا جاهل ته م بیانوا ستا چې کوم دینو یو جاهل ته یعنی کما کول ته م بیانوا کینه نه ته م بیانوا ستا دشمن ته م بیانوا نو ولی غلط تعبیر بو کی ایسته بدغه شیدا شپې د خوب ولید او خپشوي نو حدیث کې دا راځي چې سړی دی اعوذ بالله وای او چپ طرف ته دی لاړ تو کی او پر بل ډله یې سملی هیڅ zarar نه رسي لا تسرو یا کالای هو دي کا ستاره ورونو ته م بیانو ولی فیکی دوله ککی دا چل ول بجوړ چې ساده ول کول د پاره مکر او فریب بو کې ساده ختمه ول د پاره ولی دا به کې قید کې چل ول بولی کوي ان شیطان یقینا شیطان چې کوم دی انسان انسان لپاره عدو مبین او د ښکارا دشمن دی نو دا ولی بد نیت یو قسم دغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یعقوب اسلام پیغمبر دی کنه دی خدا نور بام پیغمبرانی کنه د یعقوب اسلام زامن دا بام سی پیغمبرانی نو دا څنګه فیا کیدو لکه کیدا وای روس به مونږ وایو چې دا پیغمبران نه دي د یعقوب اسلام زامن سری پیغمبران نه دي او یعقوب علیه السلام ته دا پته وا چې دا خلک دا خلک د دې اثرات سره د پته لګیدل چې دا سخت کینه نام دي او خصوصا د یوسف علی السلام سره دا خلک بغض لري کې نه لري ای روسو اولیاء شو کنه روسو څه شي شو اولیاء په ولایت کې شب نشته خبره په نبوت کې ده څوګه روسو پیغمبران شو هم دي خو نه یا په دې حالت کې پیغمبران دي لکه په دې حالت کې پیغمبران شي دا هو ګناه کبیره مرتکب ګرځي رسو وایو کنه قصه را روان دي لا تخصص یا کړای هو دي دینه دا معلوم شو کدر غیاب کدی یو شر خطر وا نو تبا داغه د شر نه د ځان بچولو د پاره د مسلمان د ساتلو د پاره کداغه یو عیب در غیاب پیششا ذکر کړي دا غیبت نه دی نو مینه دین کشف العیب عن کل کاذبین وعن کل بدعین عطا بالمصائب د دین نه دا هم دی چې یو سړی د مبتدی نه دغه هغه د بدعت پر دې پورته کی ورته وې بل چاته جوړ را پلاني سړی بدعتي دی هغه خپل نو ورځا چې تام په بدعت وانه لای نو دا غیبت نه دی یا پلاني سړی ظالم دی هغه سره لاندې نه کوي سبب ته خپي یا پلانی سره داسې دی داسې کنه د مسلمانانو د بچ کولو لپاره دغه د شر او د zarar نه ته یو سړی دغه شانته د چا صفت د بل چا په مخ کې درغیا بیانې دا با غیبت نه وي غیبت محرمه با نه دا ګناه بنه زکه یعقوب علیه السلام دا وی فیکید لک کیدا ان شیطان للانسان یکنن شیطان انسان لپاره دشمن دی زما د زامنو پزری کې بعد وسوسه واچي او په دې خبره باندې با په بد عمل باندې باخته کی وکذالک دقرنگی وکذالک یجتبیک دغه شانتبا الله بتا غره کی ربک ربستا تا بنه چون کی او غره به کی او بخیر در تمن تاویل الحدیث هغه واقعات او دانګي قصې د پخواني امتیانو دانګي د کتابونو دلایل د توحید بدلت الله کوي اشاره شو نبوت ته امام قرطبي وایي یا ویعلم کو بخی تا تمن تاویل الحدیث معنا د خوبونو باندې د خوبونو معنا به تعالی په تا ته وخی تاویل انجام ته وایي احادیث خبرو ته وایي د خبرو انجام به ته وخی یا د خوبونو انجام به تعالی وخی تعبیر د خوبونو بده تعالی وکي یا یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام ته وای یا الله په محمد رسول الله ته وای لکه څنګه چې هغه ته مخ درو ته تمام دغه خیمه انجام هم دغه شوی و یتم نعمته علیکا پر به کې الله جل شان نعمتونه پتا باندې یو طرف ته وي بچا کی بل طرف ته وي پیغمبر کی او بل طرف ته دي داستا ورونه او موږ ټول ته تب سلامي کی دا به اتمام د نعمت شي هم نعمت د دنیا هم نعمت د عقبا د آخرت والا آل یعقوب دا یی په قران دی یعقوب علی السلام باندې ځکه څنګه چې دا نعمتونه پوره کړی او ستاسو په پلاران باندې من قبل په خو هغه څو دي دوه پلاران دغه ابراهیم علی السلام دی اسحاق علی السلام دی په نیکه باندې او مطلق د پلار چی مجازنه دا خود یعقوب علی السلام سکه پلار شو اسحاق او علی السلام او ابراهيم اسلام دا غني کړي او اسحاق عليه السلام د يوسف عليه السلام نيکو او ابراهيم عليه السلام څه شي ورنکه ان ربک یکنن رب سالمون پوی دی حکیم د حکمتونو خاوند دی خلاص شو دا یو اجمالی واقعا وا د یوسف علیه السلام د خوب درې دلو او پلار ته بیان کړ پلار او ته چې بچیا دا ورونو ته بیان وا لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين یقینا وو في يوسف ایسو علیہ السلام مبارکی و اخوته دغه دورونو مبارکی لسورونه و د یوسف علیه السلام یا یولس دا یو خو خپل ورور دی کنه د خپل مور دی بنیامین دا لس چې دینو د نورو نه دي نو شپږ چې کوم دینو د لیا زامن دي لیا بنت لیان متوي او څلور کسان چې کوم دینو دا د دو دو وینځونه وی پیدا دي وینځي سوریا وی سوریا هغه پیدا دي نو لشو لشو او دو کسان دا د راحل ځامن دي راحل د یوسف علیه السلام مور د بنیامین مور نو مجمع دوله سرونه جوړیږي یوسف علیه السلام سره آیاتن دا نخ نشانی وی او دارنګي دا دلیل وو په صدق د محمد رسول الله باندې دارنګي پنجام د بغض او دارنګي د ظلم باندې دارنګي د ضبط نفس او دارنګي د خوب درشته کېدلو پیدا کېدل د سرور بعد الیاس دا نخ نشانی دي چې څوک تاسو نه کوي تانه مکه مشرکان تاسو کړه وو په واسطه پارامیتوب د يهود علماء سره يهود علماء دا ورته ویلو چې تاسو پښتنه وکړي ولی دا شام نه بنی اسرائیل منتقل شوی دي کوم ځای ته مصر ته د دې اصل هغه څوګنه اصل د وسیدو ځای خو شام ولی لاړل مصر ته په کوم حکمت باندې الته منتقل شو دا تاسو وې تاسو وکړه هغه را له قریشه تاسو نه وکړه نو الله وی چخا کسی ته وښی او په دې حیلت او په دې حکمت باندې د شام نه مصر تراغلی دي آیات النخ نشانه او عبرت تیر پر سوال کوونکو دې ته اشاره وا څنګه اخري انجام د یوسف علی السلام او د برتری او د غلبا وو د قرنګي د محمد رسول الله انجام هم دغه شي یوسف علیہ الصلوۃ والسلام په کوی کې څوره دي سارو دریو ورځې محمد رسول الله په غار ثور کې دریو ورځې دریو ورځې اشارو کړه او بنا په یو قول سره چې دا کم بنا په یو قول یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ته چې سلام شوې د لس کاله بعد څو کاله بعد لس کاله بعد په یو قول کې ښا او یا ادا کرانګي نو دا د مکی خلق محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اتم کال تسلیمی ورکړی دا څو کال بعد تسلیم شو دا اته کال پس مکه فتح شو اتم کال کنه اته کال بعد کې هغه چونه تسلیم شو نو دا شانته کیسه ده آیات النخ نشانه او دلایل لسائلین د تپوس کوونکو لپاره دویمه مرحله شروع ده دا خبره خوره شو یوسف علی السلام چون کې وړو کې چې دې شي چې کوم جنو دا غي د خلینو دا خبر را وتلی یا غو پټ چې کوم جنو دا خبره ته وږي خوي نو دا خبره څه شي هغه ته پته ولګی دا یعقوب علی السلام نور زامنو ته خبره پته ولګی دا خپل مینس کې هغه وس چې کوم جنو مکر شروع کړ د یوسف علی السلام د ورکولو د پاره تدبیرونه شروع کړ اذ قالو اغوا شویل جو لا یوسف خامخ یوسف او دغه ورور احب الى بنا دا ډیر محبوب دي دواړه زمون الى بنا زمون پلار تا منا زموننا یوسف اورور دا دواړه ډیر محبوب دي زمونږ پلار تا زموننا او موږ خو یو ټول یو لس کسانیو یا یو لس کسانیو څوګه عصبتون اطلاق د دیالوس نواله سلوخت باندې کیږي کنه خو دلته نفس الامر کی دا لس کسان دي او مشران مونږ یو د ګټ وټو مونږ یو او بیا هم زمون سره محبت نه لري او یوسف علی السلام سره محبت کوي ان ابانا یقینا زمونږ د پلار چې دی لفی ظلال مبین خکار خطه کی پروت د دنیا د رسم او رواج په لحاظ سره د دنیا د عرف او رواج په لحاظ سره زمونږ پلار په ډیر خطه کی دی یا زمونږ پلار چې کوم دی په ډیر مشکل او تکلیف چې بپریوزی یا دې ثواب لاره پرېخي دا او دې چې کوم دینو هغه سم لاره پرېخي دا سم لاره د دنیا ګورغه د دین نه ولی که نسبت د زلال شرعي ورته کړې وې دا وغټ کافر وې ولی نسبت د زلالت پیغمبر ته کول دا کفر دی کفر نسبت د زلالت چا ته کول پیغمبر پوری استهزاء کول هغه ته نسبت د زلالت کول دا کفر دی ذکر دلته کې مفسر نو باسی لفی ظلال مبین په خطا کې ښکارا دي څنګه چلو ګزمنګ پلاس او خطا دي نو خطا سمیلاري تر وستلو د پاره طریقه جوړول غواړي وقتلو یوسف مړی کوي یوسف لرا یا ورځو یا ارزن یوزم کې تعالی رزیتا بوزي یخلو لکم مجوابیکم ځان له بشي خالی بشي وجوا به کوم مخ د پلار ساسو وتكون شيبا من بعدي رست د ورکول داغینا قوما صالحین نکان بندگان به جوړ شي رست بخیر دی دغه بو باسو توبه بو باسو ان کان بندگان به رست جوړ شو کنه روستو به څه شي جوړ شو نکان بندګان د دیو په قصه کې واجبه غوندي وې نقطه ده ښا او دا چې کوم دینو سره هغه عزم کړي په توبه قبل ذنب د قرنګي مسلمان لپاره دا پکا چې لا انسان توبه تا و امکان مرتکب ان خطایا ابن جوزی وای چې یو سړی اگر کو ګناه کار کوي نو په تصور کې بدای چې زه توبه وباسم توبه رأس مال المسلم عمر رضی الله عنه خپل زوی ته ویل کنه هغه ابو شهمتا وی ال توبتو راس مال المسلم توبه استل دا سرمایه د مسلمان دی مسلمان بچو باسي خامخا بغیر توبې نه چاله کیږي د مسلمان ها ذکر عمر فاروق خپل زوی ته خپل بچی ته ویلو چې توبه تو راس مال المسلم دا سرمایه د مسلمان دی توبه خو خود باسي خو پر توبه ځکه لمنه متا ده ستا توبه روزه میدان ته راځلو دیو هم دا وی چې رسو به توبه وباسو کنه ته وګوره د مسلمان خصوصا د پیغمبر زوی په خپل پیغمبر دغه د قتل بندوبست جوړی نو دا اوس پیغمبران شو دغه شو وتكون من بعد تشم اما ويا مياسر دا خه خبر دي روستو څه شي شي دي اولیاء نکان چې جوړ شوی دي خو په بار صورت پیغمبري او دمش ور کولای نو دي نکان جوړ شي نکان اولیاء دي خو نبوت مقام جو ته نه دی ورکړی ځکه تفسیر مظهری کی دارنګ قرطبی کی دارنګ امام ابن حزم رحمت الله علیه الملل والنحل یا کتاب الفصل بین الملل والاهواء والنحل پای کی دا خبر کړی دا چې جو ارتکاب د ډیرو ډیرو کبایرو کړی دا محمد بن اسحاق ولا سره اجتماع فعلهم اجتماع فعلهم علی جرائم یو قطع د رحمی یو د پلار نافرمانی بیرحمی دارنګي چې کوم دینو خپل ورور کشر ورور سره چې کوم دینو دغه کول او غدر پامنت کی کول او وعده ماتول لا سره درو کول نو دا ټول څه شو ګناه کبایر دي کنه دي په دې وجه باندې دا پیغمبران نه دي صحیح قول هم دا دي چې دا پیغمبران نه دي بی بی طرف کوی یا جوور کوی هغه ته چې د خلکو په نظر کې ناراضی داسې کوی ته واچو جو ویل شي کچا کوی ته غیاب ویل شي هر غزه ته چې ستانه پنای ستانه سي پنای نو دغه کی ورته وي یلتقدو بیا به مومی دی لرا وا بخل دی لرا باز قاتلا تلون کی لاروی سیاره ویل شي لاروی ته لار کې تلو راتلو والا چې څوک یې نو هغه براوچت شي کنه ان کنتم فاعلین کتا سودا کار کوي نو دا وکي خلاص شو قالو دی ویلې ما یا بنا فیصله سمجھوتا پاس شو اسمبلی ته برخاست شو اے میټنګ دی وک او بل پاس ک قراردادي پاس ک منظور شو هغه داسې منظور شو چې وجنو بنا یا بکوي تواچو دا څوک دسی کوي نو لږ بار ته وباسه دنیا به قرباني وینا او چې کلمه کړی دی وای او موږ به ته خیره ترکه وخیو ولی موږ په دې باندې خاين غني و ان موږ لو دې پر لنا شون خیر خو کوم کیو موږ ډېر خیر خواهان یو د دې لپاره خیر لټون کې استو و ان له لناشحو توبه څومره تاکیدات استعمال کړی جمله اسمیه بیا ان لام تاکیدیا درې قسمه تاکیدات وروړي دي دومره دروغ ویل دي ان من یقینا له دې لپاره لناشون خامخ خیر خوا خیر خوای کوم کیو جمله اسمیه جدا ان تاکیدیا جدا لام تاکیدیا جدا درې تاکیدات سره اوس یعقوب علیه السلام غلایخه یعقوب علیہ السلام له څور کوي دوکا ورکړي ارسلو لګا من سرا غدن سبا يرتا دیبا سر مرو کی خوراک خوراک بو کی سمی وی می ولا ورکو فروټ فروټ په لچونه چې تواخلو يرتا ایا منډی را منډ بو یا خریبا و یا لعب لوبی بامو کی خیر دی هغه مباح لوبی چې کوم دي کنه هغه بامو کی مباح لوبی مباح لوبی پیژنه کوم شریعت چې چرواو لوبي دي کنه لکه منډه را منډه شو پلوانی کول شو اسونه غلول شو اس په دوانی جایز ده او نه زبازي څه ده جایز ده او دا نه کې پلوانی کول چې کنه پلندي کول چې نه داسې ده جایز نه دا اوسنۍ لوبي چې دا کرکټ مرکټ چې کوم دي کنه دا دا لوبي نه دي چې خود مانځنه چې دنه پاتې کېدل دي او دانګي بدر دی ویل دي او قمر بازی کول دي پکې نو په دې وجه دا شرم ناروا دي او کوم شریعت لوبي کل ما یلهو به رجل فهو باطل او هر هغه هر هغه شی عباسیات چې سړی پاغه باندې لوبي کوي هغه باطل دی ما سوا د دینه چې سړی خپل خزي سره انډي کوي